اولئک علی هدى من ربهم دلته بدري مباحث د الله پاک په توفیق باندې ذکر وکړو اول مبحث په ترکیب د دې آیات کریمه کې او دویم مبحث په لفظ د علا کې او دریم مبحث په تنکیر د هدن کې نو اول مبحث په ترکیب د دې آیات کریمه کې ذکر کو نو تمهیدن دو خبرې بیانو او دا غین وروسته به د الله پاک په توفیق باندې ترکیب پکې ذکر کو تمهیدن دو خبرې ذکر کوو یو خبره دا ده چې استیناف څه ته وایي او دویم دا چې د ضمیر او د اشارې په مابین کې څه فرق دی ګوره تاسو په تلخیص او په مختصر المعانی کې دا څه وایي چې استیناف دی ته وایي چې الفصل لکون الجمله جوابا لسوال اقتضته الاولى هغه ترک د عطف چې علت ورته دی چې دا جمله جواب ده د پاره د یو سوال مقدره چې د دې سوال مقدره تقاضا کړې ده مخکنی جمله خلاصه دا چې دلته درې جملې وي یو جمله چې وي هغه منشه د سوال وي دویمه جمله سوال وي سوال مقدره او دریمه جمله چې وی جواب وی دا درې جملې وی اوله جمله منشه د سوال وی دویمه جمله چې وی سوال مقدرای او دریمه جمله چې وی دا جواب نو په جمله مستأنفه کې دا درې جملې وی لقد قال لي كيف انت قلت علیل سهر دائم وحزن طويل ګوره دلته درې جملې دي قال لي كيف انت قلت عليل قال لي كيف انت قلت عليل دا یو جمله ده او دا منشه د سوال ده و چا زمانه تاسو کړو چې ته څنګه یې ما ورته په جواب کې ویل چې بیمار یم دا منشه د سوال ده سوال مقدره دا دی دلته و سوال پیښ شو چې ما سبب علتک ستا د بیماری وجه څه ده دا سوال مقدره ما سبب علتک جواب شو په دریمه جمله کې چې حزن دا سحر دائم و حزن طویل سحر دائم دائمه بی خوبی ده او حزن طویل او اوږد غم ده دا درې جملې شو کنه نو اوله جمله منشه د سوال ده دویمه جمله سوال مقدره ده او دریمه جمله جواب ده نو اوس یو د تلخیص والا مذهب ده او دویم د مختصر المعانی والا مذهب ده دا د تلخیص په ترتیب درته ما ذکر کړو چې یو جمله منشه د سوال ده دویم سوال مقدره ده دا سوال مقدره نازل ک په منزله د سوال متحققه او دا دریمه جمله به ورته جواب شي دا د تلخیص والا مذهب ده نو د سوال مقدره نازلی په منزله د سوال متحققه او د مختصر المعنی والا مذهب دار چې نه د دریو جملو ته ضرورت نشته یو جمله منشه د سوال ده او دویمه جمله جواب ده دا دو جملې دي نو دا کومه جمله چې منشه د سوال ده دا نازله که په منزله د سوال دا منشه د سوال نازله که په منزله د سوال دویمه جمله به جواب شي نو هغه وی ګوره په دې شعر کې دوه جملې دي قال لي كيف أنت قلت عليل دا یو جمله سهر دائم وحزن طويل دا دویمه جمله دا اوله جمله منشه د سوال ده دا نازله ک په منزله د سوال چې ما سبب علتک ستا د بیماری وجه څه ده نو جواب شو چې سهر دائم وحزن طويل خلاصه دا چې دغه ته استناف وي د استناف تعریف په تلخیص کې داسې کیږي چې الفصل لكون الجملة جوابا لسوال اقتضته الاولى ترک د عطف چې یو جمله مصدره په عطف نه کې اولی مصدره په عطف نه کې لكون الجملة جوابا لسوال اقتضته الاولى ځکه دا جمله جواب ده د پاره د هغه سوال چې د هغه سوال منشه مخکنی جمله ده مخکنی جمله منشه د سوال وي ورستنی جمله ورته جواب وي نو پورستنی جمله کې به حرف عطف نه ذکر کوي دې ته ویل شي استناف ځای شوازي ګوره په استناف کې ما درته ویلي د استناف الفاظ خدا سي دي الفصل لكون الجمله جوابا لسؤال اقتضته الاولى ترك د عطف لوجه د دینه چې دا جمله جواب د پر د سوال ده او د دې سوال تقاضا مخکینی جملې کړې ده نو تلخیص والا وایي چې دلته درې جملې دي اوله جمله منشه د سوال ده دویمه جمله د سوال ده خو دا سوال مقدر ده نازل ده په منزله د سوال متحققه او دریمه جمله د جواب ده دا د تلخیص والا او مختصر المعانی والا وایي چې نه دوه جملې دي یو جمله منشه د سوال ده دویمه جمله جواب ده دا منشه د سوال نازله ده په منزله د سوال او دا دویمه جمله ورته جواب ده بیا د استناف په درې قسمه ده اول دا سوال مقدره چې دا سوال د سبب مطلق نه دا یو قسم یا به دا سوال مقدره سوال د سبب مطلق نه دا یو یا به سوال مقدره سوال د سبب خاص نه دی دویم یا به سوال مقدره سوال د غیر سبب نه خوشاله استنا په څو قسم شو درې شابسه اول دا چې سوال مقدره تعلق لري د سبب مطلق سره دویم دا چې سوال مقدره تعلق لري د سبب خاص سره دریم دا چې سوال مقدره تعلق لري د غیر السبب سره د سوال مقدره تعلق د سبب سره نه بلکې د غیر السبب سره نو دا درې قسمه د استیناف د اول قسم د پاره مثال قال لي كيف انت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل ګور اوله جمله دا ده قال لي كيف انت ما ته می معشوقي ویل چې ته څنګه قلت عليل ما ویل چې بیمارم او سوال مقدره دا ده چې ما سبب علتک ما سبب علتک سبب مطلق سوال شوی دی ما سبب علتک استاد بیماری وجه څه ده نو ګره د دې سوال تعلق د سبب مطلق سره ده نو جواب شو چې سهر دائم و حزن طويل دلته د سوال تعلق د سبب مطلق سره ده دا اول قسم د جمله مستأنفه ده اول قسم د استیناف ده او دویم قسم استناف دا دی چې د سوال تعلق د سبب مطلق سره نه بلکې د سبب خاص سره وي لکه یوسف علیه الصلاۃ والسلام فرمای وما ابرئ نفسی وما ابرئ نفسی زه د خپل نفس ته بری نه کوم او سوال مقدر راغی چې هل النفس اماره بالسوء ایا نفس اماره بالسوء ده دا سوال مقدره ګوره دلته سوال د سبب خاص نه وشو نو جواب وشو ان النفس لاماره بالسوء دلته د سوال تعلق د سبب خاص سره ده نو دا دویم قسم استناف ده او دریم قسم استناف دا ده چې د سوال تعلق د سبب سره نه بلکې د غیر السبب سره لکه ګوره ابراهيم عليه السلام ته ملائکه راغلي قالو سلام ملائکه ویل چې السلام علیکم قالو سلام دا منشه د سوال ده اوس دلته سوال مقدره ده ده چې ما اجابه ملائکه چې سلام واچولو نو ابراهیم علی السلام څه جواب ورکړو نو جواب شو چې قال سلام قالو سلام قال سلام منځ کې سوال مقدره راغی چې ما اجابه د ما اجابه تعلق د سبب سره نه دی ان شاء الله چې پوه شو نو استناف په درې قسم شو یو دا چې د دې سوال مقدره تعلق او د سبب مطلق سره دویم دا چې د سوال مقدره تعلق او د سبب خاص سره او دریم دا چې د سوال مقدره تعلق د غیر السبب سره ان شاء الله چې په دې خو پوه شوي د دین اورستا یو دویم تقسیم درته ذکر کوم په دې استناف کې استناف په اعتبار د مستونف عنه سره په دوه قسمه ده اول قسم چې اعاده د اسم د مستونف عنه پکې وي او دویم دا چې اعاده د صفت د مستونف عنه پکې وي نو په اعتبار د مستونف عنه سره نورم په پوي کوم نو استناف دویم تقسیم پکې کو استناف په اعتبار د مستونف عنه سره په دوه قسمه ده یو دا چې اعاده د اسم د مستونف عنه پکې شوی وي او دویم دا چې اعاده د صفت د مستونف عنه پکې شوی دا دوه قسمه د اول قسم د پر مثال زه داسې وایم احسنت الى زید زید سره مینې کی وکړه دا اوله جمله ده دا منشه د سوال ده احسنت الى زید دا منشه د سوال ده سوال مقدره دا ده چې هل زید حقیق بالاحسان آیا زید د دې قابلیت لري چې تور سره احسان وکي نو جواب ورته کو زید حقیق بالاحسان دا زید حقیق بالاحسان جمله جوابیه ده او په دې کې اعاده د اسم د مستونف عنه شوې ده مستونف عنه زید ده او دلته زید را مات کړي ده زید حقیق بالاحسان درې جملې دې زده کړې احسنت الى زید دا اوله جمله تلخیص کې ویلې ده دا منشه د سوال شو سوال مقدره څه شی دی هل زید حقیق بالاحسان دا سوال مقدره جواب شو چې زید حقیق بالاحسان او زید حقیق بالاحسان جمله جوابیه ده او په دې کې اعاده د اسم د مستونف عنه ده نو دا اول قسم په دې دویم تقسیم کې چې اعاده د اسم د مستونف عنه پکې شوی او دویم چې اعاده د صفت د مستونف عنه پکې شوی لکه دا مثال زه وایم احسنت الی زید زید سره می احسان وکړو او سوال مقدر راغی چې هل زید حقیق بالاحسان ایا زید مناسب قابلیت د دې لري چې تور سره احسان وکړي نو جواب ورته وکا صدیقک القدیم حقیق بالاحسان صدیقک القدیم حقیق بالاحسان ګوره جمله جوابیه کې مې زید ذکر نه کړو بلکې د صفت مې ذکر کړو چې صدیق کل قدیم حقیق بالاحسان نو اعاده د صفت د مستونف عنه پکې راغله نو استناف په اعتبار د مستونف عنه په دوه قسمه ده یو دا چې اعاده د اسم د مستونف عنه پکې وي او دویم دا چې اعاده د صفت د مستونف عنه پکې وي دا اوله تمهیدی خبره و ان شاء الله چې زده کړی به می ګور اول می درته ویل چې استناف دی ته وی چې الفصل لکون الجمله جوابا لسؤال اقتزته الاولى یو جمله کې ته ترک د عطف کې ځکه دا جمله جوابیه ده د سوال مقدره او د دې سوال مقدره د پاره منشه مخکنی جمله ده بیا دا استناف په درې قسمه دی یو دا چې د سوال مقدره تعلق د سبب مطلق سره دویم دا چې د سوال مقدره تعلق د سبب خاص سره دریم دا چې د سوال مقدره تعلق د غیر السبب سره دویم تقسیم پکې په استناف کې تقسیم په اعتبار د مستونف عنه سره استناف په دوه قسمه ده یو دا چې اعاده د اسم د مستونف عنه پکې راغلی وي او دویم دا چې اعاده د صفت د مستونف عنه په کې راغلی وي نو دا مې اوله تمهیدی خبره درته کوله د دې ترکیب د پاره قاری څه پوه شو دویمه تمهیدی خبره ګوره په کې دا ده چې یو ضمیر دی بل اسم اشاره ده ضمیر په ذات د مذکور باندې دلالت کوي ذات د مذکور مذکور کله لفظنی کله معنی کله حکمنی خو ضمیر په ذات د مذکور باندې دلالت کوي او اسم اشاره چې ده دا په مذکور په ذات د مذکور دلالت نه کوي اوازه بلکې ذات مع صفات دواړو باندې دلالت کوي په ذات مع صفات د مذکور باندې دلالت کوي نو دلته اوس دی آیات کریمه کې درته وایم دلته اوس اولایک راغلی دی مشار الیه متقین دی نو کدلته د اولایک په ځای هم راغلی وي نو په ذات د متقینو ته به اشاره و په ذات د متقینو به دلالت کولو د دې دوو صفاتو تعلق د عقیده سره او د دوو صفاتو تعلق د عمل سره یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات نو مخکې متقین ذکر شوی او ورسره څلور صفات ذکر شوی نو دلته ک اولایک په ځای هم راغلی وي نو یوازې په ذات د متقین باندې به دلالت کولو خو چې اولایک راغلو نو په ذات د متقین سره د څلور صفاتو نه په دې مجموعي دلالت وکړو نو دویمه تمهیدی خبره دا ده چې ضمیر په ذات د مذکور دلالت کوي او اسم اشاره په چا دلالت کوي ذات مع صفات د مذکور باندې دلالت کوي دا دوه تمهیدی خبرې مې درته کولې د دې نو ورسته اوس په اولایکا کې درته ترکیب کوم نو په اولایکا کې تقریبا درې ترکیبه د الله پاک په توفیق باندې ذکر کوو دا ترکیب لګرانو لدی وجنه مې درته تمهیدی خبره ذکر کړه نو ګوره درې ترکیب درته ذکر کوم اول ترکیب په اولایکا کې دا دی چې اولایکا وصل د ما قبل سره راولو ګوره په اولایکا کې دوه احتمال دي یو احتمال پکې دا دی چې د اولایکا وصل د ما قبل سره راشي د ما قبل پورې مربوط شي دویم احتمال پکې دا دی چې د اولایکا فصل د ما قبل نه راولو یعنی د ما قبل پورې مربوط نشي نو په اولایکا کې دوه احتمال دي یو احتمال د وصل او دویم احتمال د فصل په احتمال د وصل کې دوه ترکیب دي او په احتمال د فصل کې یو ترکیب دی نو ټول درې ترکیب شو اول ترکیب ګوره پکې دا دی چې وصل د ما قبل سره راولو نو چې د ما قبل سره وصل راولو نو دا اولایک مبتدا ده علی هدن ورته خبر ده مبتدا سره د خپل خبر نه دا جمله په محل د رفع کې ده خبر ده د پاره د مبتدا اوس د دې په مبتدا کې دوه احتمال دي ګوره اول احتمال دا ده چې دوهم الذين عطف کو په اول الذين باندې دوهم الذين معطوف اول الذين معطوف عليه معطوف سره د خپل معطوف عليه نه دا مبتدا او اولئک علی هدن من ربهم واولئک هم المفلحون دا جمله ورته خبر شي په دې ترکیب پوه شوي ګوره ما درته ویلي چې په اولایکه کې دوه احتمال دي یو احتمال د وصل او بل احتمال د فصل په احتمال د فصل کې یو ترکیب دی او په احتمال د وصل کې دوه ترکیب دي هغه دوه ترکیب دا دي چی اول اول الذين معطوف عليه دویم الذين دا ور باندې حتف معطوف سره د خپل معطوف عليه نه دا مبتدا اولئک مبتدا علا هدن دا ورته خبر مبتدا سره د خپل خبر نه دا ټوله جمله خبر د پاره د مبتدا شو خو شای زړه څنګه ترکیب مو کړو اول الذين معطوف عليه دویم الذين دا ور باندې معطوف معطوف سره د خپل معطوف عليه نه مبتدا اولائک علی هدن دا جمله ورته خبر ځکه دلته اولائک مبتدا دا علی هدن ورته خبر ده مبتدا سره د خپل خبر نه دا جمله مل کر خبر د پر داغه مبتدا نو ګوره په اول الذین کې مونږ فصل وکړو اول الذین مبتدا کړه د المتقین د پرم صفت نکړو نو اول الذین په دې کې مونږ فصل راوستو نو د مجبوریت د وجنم دویم الذین کوم فصل راوستو دم د المتقین د پاره صفت نکړو نو اول الذين معطوف عليه کړو پاغي کې فصل راوستو دویم الذين کې به د مجبوریت د وجنه فصل راولو ځکه چې د مبتدا او د خبر په مابین کې اجنبي را نشي نو اول الذين معطوف عليه دویم الذين ور باندې معطوف معطوف ورته ولي وایو ځکه چې د مبتدا او د خبر په مابین کې فصل په اجنبي را نشي نو بهر تقدیر اول الذين معطوف عليه دویم الذين ور باندې معطوف معطوف سره د خپل معطوف عليه نه مبتدا اولئک علی هدن دا جمله ورته خبر مبتدا سره د خپل خبر نه دا جمله اسمیه مستأنفه صحیح مبتدا سره د خپل خبر نه جمله اسمیه مستأنفه ګوره اول الذين مبتدا وکنه دویم الذين ور باندې عطفو معطوف سره د خپل معطوف علیه نه دا مبتدا شو او اولایک علی هدن دا ورته خبر مبتدا سره د خپل خبر نه جمله اسمیه مستأنفه نو اوس دا جمله مستأنفه ده خو کوم استناف دی په استناف کې خو موږ دوه تقسیم وکړو په اول تقسیم کې درې قسمه کړو قاری عامر زده دي اول تقسیم کې درې قسم کړو اول قسم کم یو چې د سوال مقدره تعلق د سبب مطلق سره دویم چې د سوال مقدره تعلق د سبب خاص سره دریم چې د سوال مقدره تعلق د غیر السبب سره دویم تقسیم هم پکې داسې وکړو چې اعاده د په اعتبار د مستونف عنه چې ګور استناد په اعتبار د مستونف عنه سره په دوه قسمه ده یو دا چې اعاده د اسم د مستونف عنه پکې وي او دویم دا چې اعاده د صفت د مستونف عنه پکې وي خوس دا جمله مستأنفه شو په اول تقسیم کې کم استناف ده او په دویم تقسیم پکې پکې کم استناف ده صرف دا تعین پکې کوي نو ترکیب خمس ده شو ان شاء الله اول الذين معطوف عليه دویم الذين ور باندې عطف معطوف سره د خپل معطوف عليه نه مبتدا اولئک مبتدا علی هدن خبر مبتدا سره د خپل خبر نه دا جمله خبر د پاره د غمخ کې مبتدا مبتدا سره د خپل خبر نه جمله مستأنفه نو د استیناف په اقسام ثلاثه کې اولنې استیناف دی دلته یعنی سوال د سبب مطلق نه دی ګوره درې جملې دي اول کې الله پاک فرمایلی هدل للمتقین هدل للمتقین دا قران چې د هدایت د لپاره د متقینو یعنی فقط متقینو ته هدایت د یو جمله شو دا منشه د سوال ده څه سبب دی د اختصاص د متقینو تر دې پورې چې دا کتاب د دوی لپاره هدایت دی نو د سوال تعلق د سبب مطلق سره شو نو الله جواب ورکړو چې سبب د اختصاص دا څلور صفات دي کنه سبب د اختصاص دا څلور صفات دي چې د دوو تعلق د عقیده سره دی او د دوو تعلق د اعمال سره دی عجز لا پوښوس نو په اول استناف کې شابسي د اول قسم استناف شو جمله مستأنفه شو خو په هغه اول اقسام الثلاثه د استناف کې پکې اول قسم راغی او په تقسیم ثانی کې د استناف کې هم پکې اول قسم دی چې اعاده د اسم د مستونف عنه پکې وي ګوره متقین مستونف عنه دی او په جمله مستأنفه کې اعاده په تقسیم ثانی کې ما څو ویلي تقسیم ثانی کې کم استناف دی اول نه دویم په تقسیم ثانی کې دویم قسم استناف دی چې اعاده د صفاتو د مستونف عنه پکې شوی ګوره په اوله جمله کې الله ویلو هدل للمتقین سوال مقدر راغې چې ما سبب اختصاص المتقین بكون الكتاب هدل لهم سبب د اختصاص څه دی جواب شو چې الذين يؤمنون بالغيب څلور صفات الله ذکر کړو نو څلور صفات ذکر کړه د دوه تعلق د عقیده سره او د دوه تعلق د اعمال سره نو ګوره په جمله مستأنفه کې الله پاک اعاده د صفاتو د مستونف عنه کړی ده نو په تقسیم ثانی کې هغه دویم قسم استناف ده چې اعاده د صفاتو د مستونف عنه پکې شوی وي بهر تقدیر د اول ترکیبو ډیر اسانه وکړه تمهید چې زده کړم دا خو ډیر اسانه ترکیب خلاصه دا چې دویم الذين په اول الذين معطوف معطوف سره د خپل معطوف عليه نه مبتدا اولئک علی هدن ورته خبر مبتدا سره د خپل خبر نه جمله مستأنفه په اقسام ثلاثه د استیناف کې اول قسم دی او په ورستنې دوړو قسمونو د استیناف کې دویم قسم دی دا اول ترکیب شو دا قوي ترکیب دی او دویم ترکیب پکې دا کو چې اول الذین د ما قبل سره د دې وصل راولو اول الذین نزان خلاصو هدل للمتقین المتقین موصوف اول الذین ورته صفت د عمل ته ختم شو دویم الذین د مبتدا ده صحیح شو دویم الذین دا مبتدا او اولئک علی هدن دا ورته خبر خوش دویم الذین مبتدا او اولئک علی هدن دا جمله ورته خبر مبتدا سره د خپل خبر نه دا جمله اسمیه ده مستأنفه نه ده معطوفه ده و عاطفه پکې راغله دا عطف ده په هدل للمتقین باندې نو جمله مستأنفه نشوه دلته خو د استناف بحث ته ضرورت نشته ځکه په دې دویم ترکیب کې دا جمله مستأنفه نه ده نو اول الذين د دې وسلم د ما قبل سره راوستو صحیح شو او د دویم الذين کوم څه چلو کړو دویم الذين مبتدا او اولئک علی هدن دا جمله ورته خبر مبتدا سره د خپل خبر نه دا جمله مستأنفه نه ده معطوفه ده په چم عطف کړه په مخ کې هدل للمتقین باندې نو په هدل للمتقین باندې د دې عطف راوړو اوس په دې دویم ترکیب باندې یو لږ اعتراض راځي نو د دې تشریح وکړو ګوره اعتراض دا راځي چې د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې مناسبت پکار وي دو جملې چې یو په بل عطف کیږي نو د دواړو جملتینو په مابین کې به مناسبت وي چې کله مناسبت نه وي عدم مناسبت وي نو هغه ته کمال انقطاع وي او کمال انقطاع تقاضا د ترک د عطف کوي نو دلته د هدل للمتقین د دې معطوف علیه او د دې والذین یؤمنون بما انزل الیک د دې جمله د دې معطوف او د معطوف علیه په مابین کې مناسبت څه ده نو جواب دا دی چې ګوره مناسبت پکې دا دی چې په معطوف علیه کې کمال د قران ذکر شوی دی او په معطوف کې کمال د قران ذکر شوی دی د دوړو جملتینو په مابین کې مناسبت په اعتبار د غرض سره دی د معطوف علیه نه غرض د هدل للمتقین نه غرض کمال د قران دی بیان د کمال د قران دی او د معطوف نه غرضم بیان د کمال د قران دی نو په دواړو کې بیان د کم د کمال د قران بیانېږي معطوف علیه کې خو ظاهر دی چې کمال د قران بیانېږي ذالک الكتاب دلته د کامل کتاب دعوه وشو چې کامل کتاب والے تر دې قران پورې مقصور دی یو دلیل دا شو چې لارې بفيه دویم دلیل دا شو چې هدل للمتقین هل ته کمال د قران بیان شو خو خو په دې معطوف کې څنګه کمال د قران بیانېږي دلته کمال د قران داسې بیانېږي چې په دې کې تعریض د اهل کتاب وته والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک دا مؤمنان د اهلی کتابو چی دي اولئک علی هدن دوی په دنیا کې په هدایت کامل دي او په آخرت کې و اولئک هم المفلحون آخرت کې دوی ته فلاح ثابت ده دا مؤمنان د اهلی کتابو په خلاف د کافرانو د اهل کتابونه چې هغه ته نه په دنیا کې هدایت شته او نه په آخرت کې فلاح شته ولې مؤمنانو د اهل کتاب ته په دنیا کې هدایت دی او په آخرت کې فلاح دی او کفارو د اهل کتاب ته دا نشته وجه دا ده چې دا مؤمنانو د اهل کتاب دا کامل کتاب منل دی په قران ایمان راوړل دی نو ګوره دلتم کمال د کتاب بیان شو نو بهر تقدیر دا پکې مناسبت شو پوه شئ غدا دوه ترکیب شو ان شاء الله چې زده کړی باندې اسانه دریم ترکیب در ته ذکر کوم چې په اولایک علی هدن کې فصل راولو د ما قبل نه ما درته ویلو چې په اولایک کې دوه احتمال دي یا به د ما قبل سره وصل وي یا به د ما قبل سره فصل وي کله ما قبل سره وصلو دا دوه ترکیبه مې درته وکړه او کله ما قبل سره فصل وي نو بیا به دا په خپل جمله مستأنفه بیا به داسي وایي اولائک مبتدا علی هدن دا ورته خبر مبتدا سره د خپل خبر نه دا جمله مستأنفه نو اولائک مبتدا دا علی هدن خبر ده مبتدا سره د خپل خبر نه دا معطوف علیه کا دویم اولائک مبتدا او هم المفلحون دا ورته خبر مبتدا سره د خپل خبر نه دا جمله معطوفه کا په اولنې جمله معطوف سره د خپل معطوف علیه نه دا جمله مستأنفه شو بهر تقدیر دا بیا ځان ته جمله مستأنف شو په دې پوښ په دې دویم ترکیب اول اولایک مبتدا علی هدن خبر مبتدا سره د خپل خبر نه معطوف علی دویم اولایک مبتدا هم المفلحون خبر مبتدا سره د خپل خبر نه دا ور باندې عطف معطوف سره د خپل معطوف علیه نه جمله مستأنفه په اقسام ثلاثه د استیناف کې دویم قسم استیناف نه دی دویم قسم استیناف دا و چې د سوال مقدره تعلق د سبب خاص سره دویم قسم استیناف نه دی بلکې یا اول قسم استیناف دی او یا دریم قسم استیناف دی صحیح یا اول استیناف دی یا دریم که اول استیناف شي نو ګوره اوله جمله دا راغله چې هدل للمتقین الله پاک دعو وکړه چې دا کتاب هدایت دی د پاره د متقینو او به د متقینو د پاره څلور صفات الله ذکر کړو نو هدل للمتقین سره د څلور صفاتونه دا منشه د پاره د سوال شو سوال مقدره ده ده چې مال الموصوفین بهذه الصفات اختص بالهدى ولی متقین چې دا څلور صفات پکې دي دوی خاص کړي شو تر هدایت پورې یعنی هدایت د دوی پورې ولی خاص شو نو الله جواب وکړو چې اولایک علی هدم من ربهم واولایک هم المفلحون دا جواب شو زخه ګوره هدل للمتقین ورپسې دو آیات کې څلور صفات دا هدل للمتقین سره د ورسته څلور صفاتو نه دا منشه د سوال شو سوال مقدره څه شو مال الموصوفین بهذه الصفات اختص بالهدى ګور سوال د سبب مطلق نه وشو څه سبب ده چې د متقین سره د دې څلورو صفاتونه خاص کړي شو تر هدایت پورې یعنی هدایت د دوی پورې خاص شو وجه څه ده سبب څه ده نو سوال د سبب مطلق نه ده نو الله پاک جواب ورکړو چې اولایک علی هدم من ربهم واولایک هم المفلحون نو ګوره په هغه اقسام ثلاثه کې استناف اول پکې راغلی او یا پکې دریم استناف دی دریم استناف پکې داسې دی چې مخکې الله پاک متقین ذکر کړو د متقینو احکام او صفات الله ذکر کړو ګوره مخکې احکام او صفات راغلو احکام داو چې قران کامل الکتب دی په ټولو کتابونو کې کامل کتاب قران دی دا یو حکم او خاص متقینو ته هدایت عظیمه ده دا احکام الله ذکر کړو او دارنګي صفات ذکر کړ چې ایمان بالغیب د اقامت الصلاه ته ایتاء الزکات ته ایمان بما انزل الیک ده به هر تقدیر مخ کې الله پاک احکام او صفات ذکر کړ نو دا منشا د سوال شو سوال مقدر ادا ده چې ما فائدت تلک الاحکام د دې احکام ثمره او نتیجه څه ده او د دې صفاتو نتیجه او ثمره څه ده مخکې الله پاک احکام ذکر کړو دو حکم ما درته په مثال کې پیش کړو اول شاباسي قران کامل کتاب دی او خاص متقینو ته هدایت دی دا دوه احکام شو او څلور صفات رسته راغله د دوه ایمان د دوه تعلق د عقیده سره او د دوه تعلق د اعمال سره به هر تقدیر مخکې احکام او صفات راغله دا منشه د سوال شو سوال مقدره ده چې ما فائدة تلك الاحکام والصفات د دې احکام او صفاتو فائدہ څه ده نو الله جواب ورکړو چې د دې فائدہ هدایت دې په دنیا کې علا هدم من ربهم او فلاح د په آخرت کې نو په اقسام ثلاثه د استناف کې یا اول استناف ته یا دریم استناف ته او پورستنیو دوړو قسمینو د استناف کې دویم قسم استناف ته دویم قسم استناف کوم یو چې اعاده د صفت د مستونف عنه پکې وي دلته الله اولایک ذکر کړو ما درته ویل چې هم په ذات د مذکور دلالت کوي او اولایک په چا دلالت کوي ذات مع الصفات نو ګوره اعاده د صفاتو د مستونف عنه پکې وشو په اولایک کې نو دویم قسم استناف شو چې اعاده د صفاتو د مستونف عنه پکې وي دا ترکیب شو د اولایک اولایک علی هدم من ربهم واولایک هم المفلحون ان شاء الله چې زده کړې به مرورو مې درته ویلي او مکرر مې درته ویلي ها اول بحث پدې کې دی دویم بحث په لفظ د علا کې دی ګوره په دې اولایک علی هدن کې د علامه تفتزانی رحمه الله او د سید السند رحمه الله په مابین کې مناظره راغله د تیمور لنګ په دربار کې واقعا داسې و چې تیمور لنګ یو بادشاه او په پخه باندې ګډو نو دی به چې په مجلس کې ناستو پخه به غزولې و او د په دربار کې علامه تفتزانی رحمه الله اوسېدو نو علامه تفتزانی رحمه الله به چې د په دربار کې ناستو د علماو په مابین کې خو یو د بل سره معاصرت وي او حسدي نو د نور علماو حسدو چې د بادشاه په دربار کې دا دومره ولې مقرب دی نو علامه تفتزانی رحمه الله ته بل بانه نه جوړې ده د نور مولایانو بس دا بانه ورته جوړ کړه بادشاه ته شیطانی وکړه چې ته په مجلس کې ناست پخیری غزولی وي نو ته هم مجبوری معذوری زکه ګوډه او دا علامه تفتزانی رحمه الله چې د دم خي غزي ستا په مخ کې دم خي غزولې وي نو دا ستا بیا د بي کوي د د پزړه کې ستا احترام نشته د بادشاه طبیعت د علامه تفتزانی په خلاف شو او چې د بادشاه طبیعت مزاج د چا په خلاف شي نو د رعیت اکثریت مزاج به دا غسړي په خلاف وي الناس علی دین ملوکهم خلق د خپل بادشاه په دین باندې وي نو بس د بادشاه او د علامه تفتزانی په مابین کې لغون منافرت پیدا شو علامه سید سند رحمه الله بخټه کولې دا د مزدوري و او ډیر لوی عالم بخټه به کولې او په دې به خپل کور ته نفقه ګټله نو یو ورځ علامه تفتزانی رحمه الله تراغلو او ورته وی فرمایل چې مام د دې بادشاه سره معرفي کا زکه په دې مزدوري کې ډیر تنگ یم او د دین کار ته نه مزګر چې لږ زمام خرچه مرچه وځي نو زه به د دین کار آزادانه کوم علامه تفتزانی ورته د بادشاه نه وخت واخیستو چې وخت ورته واخیستو سید السند رحمه الله د بادشاه دربار ته لاړو بادشاه ورته وی تاسو سره څه کمالات دي دی ورته وی زه توپچی ما وای خچ توپچی نو فوج سره به دی وځه کم بس تنخوا به درته مقرره وای نه هغه توپونه نه ولم حسی توپونه ما سره معنوي توپونه دي کاغذونه ور سره و زه عالم علمی توپونه دي زما سره وای خزه ټیک ده اسنیم د علامه تفتزانی سره ورانه و د سره بحث وکړ نو علامه تفتزانی رحمه الله سره په اولایک علی هدن کې بحث وکړو علامه تفتزانی رحمه الله باندې اعتراض وکړو علامه تفتزانی رحمه الله جواب ورکړو په دې جواب اعتراض وکړو مجلس کې نعمان الخوارزمی المعتزلی دا پکې ثالثو دا معتزلیم د علامه تفتزانی صاحب سره ورانو ځکه علامه تفتزانی رحمه الله اهل سنت والجماعت او په عقیده خو کتابونه لیکلي شرع قائد و غیره او په معتزله کلک اعتراضات کړی دي نو د معتزله عمر سره حسد نو نعمان الخوارزمی دا د سید السند طرف ونیولو ټول مجلس د سید السند په طرف باندې شو علامه تفت زکه بادشام د علامه تفتزانی صاحب سره ورانو د مجلس علما مر سره ورانو نعمان الخوارزمی چې دا حکم د مر سره ورانو نو فیصله د علامه تفتزانی په خلاف وشو چې په خلاف وشو علامه تفتزانی مجلس پرې خودو او لاړو هجرت وکړو هرات طرف ته لاړو تاسو کوم متول کې ګوره د بادشاہ ډیر صفت کړي ده تقریبا دو پاڼې صفت د بادشاه کړی دی به په مختصر کې بیچاره ډیر شکایت کړی دی یومن بفلان او یومن بفلان یو ورځ می په یو ځای کې بل ورځ می په بل ځای کې او یو غونډې می بلې غونډې ته ولي کله په غونډې یو خېجم او کله کندو کې کې وزم نو دا مختصر معنی به ورسته د لیکل ده او متولی مخکې لیکلې ده بهر تقدیر ورسته خو مناظره را نقل شوې ده اگر چې په دې مجلس کې د علامه تفتزانی په خلاف فیصله وشوه خو د مناظرې ریکارډ بهر وتلو نو چې بهر وتلو بهر علماو څه د سید السند طرف نیولې ده او څه د علامه تفتزانی رحمه الله طرف نیولې ده خو علامه الوسی رحمه الله یو کتاب لیکلی دی الاجوبه العراقیه عن الاسئله الایرانیه عراقی جوابونه د ایرانی سوالونو نه نو هغه سید السند رحمه الله ته خطرناک جوابونه ورکړي دي او د علامه تفتزانی رحمه الله موقف مضبوط ثابت کړی دی چې تفتزانی رحمه الله د خبره کوي و خو اوس اول زه تاسو په خبره پوه کوم به ورسته مناظره درته ذکر کوم اول استعاری زده کوي دو قسم استعاره د دو استعارو دریو استعارو تعریف درته ذکر کوم یو می درته پرون ذکر کړی و د استعاره بالتبعیه است دویم استعاره اصلیه دریم استعاره تمثیلیه دا درې استعاره زده کوي بیا په دې آیات کې درته استعاری جوړو بیا درته د علامه تفتزانی او د سید السند رحمه الله هغه مناظره را نقلو چې دوی سره څنګه دلایل ویلو خو چې د استعارو تعریفونه هم نه زده په دې مناظره نه پوهېږي پرون مې درته د استعاری اصلي او د استعاری بالتبعیه په مابین کې لږ فرق کړو ګوره یو استعاره اصلیه ده او بل استعاره بالتبعیه ده خو سوچ ورته کوی چې زدم شي استعاره اصلیه دی ته وایي چې لفظ مستعار پکې اسم جنس وي مختصر تعریف دی دی وایي عزیز الله شاباش استعاره اصلیه دی ته وایي چې لفظ مستعار پکې اسم جنس وي نو تاسو به وایي چې بعضې مرګري چې یاره موږ په وفاق کې سبق ویلی د اسم جنس نه پېژنو نو اسم جنس به موږ څه وپېژنو نو اسم جنس دې ته وایي چې دا لفظ په اعتبار د معنا مطابقه سره مستقل بالمفهومیت وي دې ته اسم جنس وایي یو لفظ دی معنا مطابقي مستقله بالمفهومیت ده نو دا لفظ اسم جنس اسانه شی دی خو هسې تاسو نه دی زده کړی خو به هر تقدیر استعاره اصلیه دې ته وایي چې لفظ مستعار پکې اسم جنس وي اسم جنس چاته وایي چې معنا مطابقي مستقله بالمفهومیت وي نو چې لفظ مستعار پکې اسم جنس وي نو دې ته ویل شي استعاره اصلیه نو په حروف او په مشتقاتو کې استعاره اصليه نه حروفو کې به استعاره اصليه نه ځکه ما درته ویلي چې استعاره اصليه دی ته وایي چې لفظ مستعار پکې اسم جنس وي او اسم جنس دی ته وایي چې معنا مطابقي مستقله بالمفهومیت وي نو په حروفو کې استعاره بالتبعیه نه راځي ځکه دا غي معنا مطابقي خو مستقله بالمفهومیت نه ده کنه په مشتقاتو کې استعاره اصليه ناراضي لکه په فعل کې یا په اسم فاعل کې ځکه دا غي معنا مطابقیم ګوره مستقله بالمفهومیت نه ده فعل په دریو شانو دلالت کوي حدث نسبت او زمانه نسبت پکې راغی کنه نو معنا مطابقی غیر مستقله بالمفهومیت ده خلاصه دا چې په حروفو کې به استعاره اصلیه نه راځي او په مشتقاتو کې به استعاره اصلیه نه راځي بلکې په حروف او په مشتقاتو کې استعاره بالتبعیه راځي نو چې لفظ مستعار پکې اسم جنس نه یعنی داسې لفظي چې معنا مطابقي مستقله بالمفهومیت نه ده نو داسې لفظ چې معنا مطابقي مستقله بالمفهومیت نه ده په داسې الفاظو کې استعاره بالتبعیه راځي او داسې الفاظ چې معنا مطابقي مستقله بالمفهومیت وي په دې کې استعاره اصليه راځي د دې نه خو نور نه اسانېږي زده زده کړئ انشاءالله ګوره استعاره اصلیه دې ته وایي چې لفظ مستعار پکې اسم جنس د دې په خلاف استعاره بالطبعیه ده چې لفظ مستعار پکې اسم جنس نه بلکې حرفي یا مشتقي وي اسم جنس دې ته وایي چې معنا مطابقي مستقله بالمفهومیت استعاره اصلیه د دې لپاره خو مثالونه تاسو ډیر اوریدلی رایت اسدن يرمي زمره مې ولید وشتل کول نو رایت اسدن دا لفظ مستعار دی دا اسم جنس دی ځکه معنا مطابقی مستقله بالمفهومیت ده نو دا استعاره اصلیه په دې اسدن کې پوه او استعاره بالتبعيه دا په حروف او په مشتقاتو کې راځي ځکه په حروف او په مشتقاتو کې لفظ مستعار حرفي قاری امیر زده ک به مازیګر راته تیر کی چې زده دې په حروف کې یو په حروف کې راځي او بل په مشتقاتو کې راځي په مشتقاتو کې می پرون درته ویل او تی وای عزیز الله مشتقاتو کې څنګه راځي یو مصدر د بل مصدر سره مشابه کی بیا د مشبه به مشتقی را واخلي او په مشبه کې مستعمل کی پرون هم دا ویلو کنه او په دې مشبه کې مستعمل کې چې دلالت دی نو دې ته ویل شي استعاره بالتبعیه په مشتقاتو کې دا مې پرون درته خودلې و ان شاء الله نن بیا تکراری راغله زدم شو کنه په حروف کې څنګه راځي ګوره په حروف کې داسې راځي یو معنا مشبه کا او متعلق د معنا د حرف ورته مشبه به کا پوه شئ د الفاظ زده کړئ نو په مطلب پوهیږئ یو معنا مشبه کا مشبه به څه شي کا متعلق د معنا د حرف متعلق د معنا د حرف دا ورته مشبه به کا زده کیږي دا دی وای شاباش یو معنا مشبہ کا بل معنا چې متعلقه د معنا د حرف دا دا ورته مشبہ به کا پوه شو باندې نو د دې تشبیه په وجه باندې هغه حرف په دې مشبہ کې مستعمل کا دا استعاره بالتبعیه په حروفو کې شو ګوره یو معنا مشبہ بل معنا چې متعلقه د معنا د حرف ده د مشبہ به متعلقه د معنا د حرف دا حرف راواخله په مشبہ کې مستعمل کا نو دا استعاره بالتبعیه په حروفو کې لکه زه درته مثال وایم يو د حرف معنا ده بل متعلق د معنا د حرف ده دې دواړو کې فرق دی تاسو بشري جمع کې حاصل او محصول کې ویلی وی وفاق کې حاصل او محصول شته قریا امر کې نشته صرف من البصره الى الكوفه یو د من معنا ده یو متعلق د معنا د من ده دې دواړو کې فرق دی معنا د من هغه خاصه ابتدا ده چې د مسجد نه شروع ده د بصری نه شروع ده تر کوفی پورې هغه خاصه ابتدا ده معنا د حرف ده معنا د حرف هغه خاصه ابتدا ده صحیح شو متعلق د معنا د حرف ابتداء الغایه ابتداء الغایه دا کلی دا عامه معنا دا عام متعلق د معنا د حرف ده او دا خاص معنا د حرف ده یو خاصه ابتدا ده یو ابتدا الغایته ده خاصه ابتدا د بصری نه تر کوفی پورې دغه خاصه جزئی ابتدا یو دا جزئی ابتدا ده بل کلی ابتدا ده یو خاصه ابتدا ده بل عامه ابتدا ده دا جزئی ابتدا یا خاصه ابتدا د معنا د حرف ده او دا کلی ابتدا یا عامه ابتدا ابتدا الغایتی دا متعلقه د معنا د حرف ده وای دا ابتداء الغایتی په معنا د حرف نه ولی که دا معنا د حرف شي دا خو بیا مستقله ده نو بیا د حرف معنا مستقله کیږي نو بیا حرف حرف نه پاتې کیږي نو د دې معنا هغه خاصه ابتدا ده هغه جزئی ابتدا ده هغه غیر مستقله ده به هر تقدیر متعلق د معنا د حرف هم ذکر نو ګوره یو معنا مشبہ او دویمه معنا چې متعلقه د معنا د حرف وي د مشبه به بیا دا حرف په مشبه کې مستعمل کا دې ته ویل شي استعاره بالتبعیه په حروفو کې د دې لپاره بسم الله کې درته مثال پیش کوم بسم الله الرحمن الرحیم با حقیقت دې په الساق کې دلته ترینه مون استعانه تخسته ده د تلخیص په اوله حاشیه کې همداسې وایو ګوره استعانت دا یو معنا ده دا مشبه صحیح او الساق کلی چې متعلق د معنا د با ده متعلق د معنا د حرف د الساق کلی د مشبه به استعانت مشبه دا یو معنا مشبه کومه معنا مشبه به شو الساق خالی الساق نو الساق الساق عام د مشبه به چې دا متعلق د معنا د با ده معنا د با څه ده الساق خاص او موږ مطلق الساق واخیست نو مطلق الساق متعلق د معنا د با ده نو استعانت مشبه او الساق چې متعلق د معنا د با ده د مشبه به نه د غبار واخله چې دا متعلق د معنا د با دا د چا متعلق چې مشبه به کړي دي متعلق د معنا د با نو دا حرف راواخله چې با ده دا په مشبه کې مستعمل کچ استعانت ده نو دې ته ویل شي استعاره بالتبعیه حروف کې ان شاء الله چې ډیر اسانه نو ګوره په مشتقاتو کې دا وه چې یو مصدر د بل مصدر سره مشبه کی د مشبه به مصدر مشتقی رواخلی په مشبه کې مستعمل کی نو د استعاره بالتبعیه په افعالو کې ده او استعاره بالتبعیه په حروفو کې ده ده چې یو معنا مشبه کی او بل معنا چې متعلقه د معنا د حرف ده د مشبه به کی او بیا د حرف په مشبه کې مستعمل کی نو دې ته ویل شي استعاره بالتبعیه په حروفو کې په ټول کال کې بم دومره شی نه زده کړي پوه شو ان شاء الله خا دا هم زده کړئ ان شاء الله چې یو معنا د حرف دا بل متعلق د معنا د حرف دی معنا د حرف هغه خاصه ابتدا یا خاص الساق یا خاصه استعلا ده او متعلق هغه عام استعلا یا عام ابتدا یا عام الساق دی د متعلق ځکه دی چې خاص ملزومي او عام ورسره لازمي نو د متعلق دی ښه دا خو تر دې ځې پورې ما تاسو ته صرف د استعارو بیان وکړو یو استعاره اصلیه شوه بل استعاره تبعیه شوه د استعاره به تبعیه په دوه قسم شو یو په افعالو کې او بل په حروفو کې ځای کړه شاهد الله بل استعاره تمثيليه ده استعاره تمثيليه دي ته وایي چې د امور متعدده او نه یو هيئت منتزع کی دا مشبہ کی د نور امور متعدده او نه بل هيئت منتزع کی د مشبہ به کی بیا دا یو هيئت د بل هيئت سره مشبہ کی تشبيه هيئت بهيئت یو هیئت د بل هیئت سره مشبه کې دا خو ډېر اسانه دی لکه یو طالب د قریش بابا رحمه الله به د دې مثال مونږ ته داسې پیش کول و یو طالب د او د مدرسې په ابتدا کې کله یو پوسټر ګوري چې دې مدرسې ته وځم کله بل پوسټر ګوري چې دې ته وځم هغه ته چې بستر وی سي سبق خوښ نشي بیا بلې ته ځي الته چې خوښ نشي بیا بلې ته ځي دا هيئت د دې طالب یو طالب شو بلې بستر شو بلې تل راتل شو طالب او بستر او کتاب او مدرسه او د تګ را تګ د دین یو هيئت منتزع کیږي ستا په ذهن کې دا هيئت مشبہ نو قریش بابا رحمه الله به متدا ویلې وای د دې طالب هيئت مشبہ او د بټخیل د خون هيئت مشبہ به به د بټخیل د خون قصه کوله وای د بټخیل کې یو خړ ده او د خړ نه دی غړم خیراتو ا غړم خیراتو نو دی په دې خړ کې کله داسې تلو چې اول هغه خیرات خورم او کله به داسې تلو چې اول دا خیرات خورم په دې خړ کې تاویدو را تاویدو دواړه ترې نه تیر شو نو د دې بټخیلې دا خون د هیئت دا مشبه به نو خلاصه دا چې استعاره تمثیل دی ته وایي چې یو هیئت منتزعه مشبه کې د بل هیئت منتزعه سره د استعاره تمثیلیه شو نو درې استعاره د الله پاک په توفیق خې زده کړې ان شاء الله چې زدم شو زه پوه شم یو استعاره اصلیه بل استعاره بالتبعیه بل استعاره تمثیلیه نو اوس راشي اولایک علی هدن مستعلا څه شي چې په چا استعلا راغلی وي دا جسم لکه ته په موټر باندې وخیږي نو موټر جسم دی کنه یا په چت باندې وخیږي نو چت جسم دی پوه شئ نو دلته آیات کریمه کې راغله اولایک دا متقین چې دي دا مستعلین دي صحیح متقین مستعلین دي مستعلا به څه شی دی په چای استعلا راغلی ده هدن په هدایت نو په هدایت د دوی استعلا راغلی ده نو اوس اعتراض راځي چې ګوره د متقینو استعلا راغله په هدایت باندې هدایت خو حسی شی نه دی په چا چې استعلا راځي هغه به حسی شی وي جسم به وي او هدایت خو یو معنوي شی دی استعلا ور باندې متصور نه ده نو د متقینو استعلا په هدایت څنګه راغله بس دا اعتراض شو سید السند رحمه الله په علامه تفتزانی رحمه الله دا اعتراض وکړو چې اولایک دا متقین مستعلیین دي په هدایت استعلا خو په چت راځي چې یو امر حسی دی په سورلې راځي چې یو امر حسی دی هدایت خو یو امر معنوي دی په د استعلا څنګه راغلی پوه شوئ نو علامه تفتزانی رحمه الله ورته جواب ورکړو چې دلته د علا استعمال په طریقې د استعاری بالتبعی تمثیلی دی صحیح شو د علا استعمال په طریقې د استعاری بالتبعی تمثیلی دی تفصیل دا دی علامه تفتزانی رحمه الله ورته فرمایل استعلا یو خو خاصه استعلا داغه خو معنا د علا ده یو خالی استعلا د عام استعلا دا متعلق د معنا د علا ده نو تمکن من الهدى دا مشبه او استعلا د مشبه به دا استعلا متعلقه د معنا د علا ده نو دا استعلا مشبه به نو دلته د علا رواخستو دا حرف د رواخستو په مشبه کې د مستعمل کړو په تمکن من الهدى کې دې مستعمل کړو نو دا استعاره بالتبعیه شو زه دې کړه که زه دې نه کړه خطي وایه مشبه څوک دی تمکن من الهدى مشبه به څوک دی استعلا د استعلا متعلقه د معنا د علا ده سیوا د دې مشبه به استعلاء الراکب على المركوب دا استعلاء متعلقه د معنا د علا ده د علا را واخله په مشبه کې مستعمل کا نو استعاره بالتبعيه شو ان شاء الله چې پوه شئ استعاره بالتبعيه خو جوړه شو ډیر اسانه و تاسو تاسو غټه کړې بل په کې استعاره تمثيليه ده نو اوس ګوره که دې ته ګورو دې هیئت ته نو استعاره تمثیلیه ورته وایو که لفظ د علا ته ګورو نو استعاره بالتبعیه ورته وایو دا دوه استعاره شو ان شاء الله چې پوه شو یو دریم استعاره هم درته ذکر کوم هغه علامه تفتزانی نه د ذکر کړي دریم استعاره د خارج نه ذکر کو دا هدایت دا مشابه دی د مرکوب سره تشبیه مزمره فی النفس استعاره بالکنایه صحیح شو او کلمه د علا ورته قرینه ده علا لازم دی د مشبه به سره نو علا استعاره تخیلیه ګوره هدایت مشبه شو د مرکوب سره تشبیه مزمره فی النفس استعاره بالکنایه لازم د مرکوب سره علا ده نو دا علا استعاری تخیلیه بهر تقدیر دا درې استعاری ما درته جوړ کړې خو علامه تفتزانی رحمه الله دو استعاری جوړ کړې وي یو استعاره بالتبعیه او بل استعاره تمثیلیه د علامه تفتزانی طریقه داسې و ما خو درته تفصیلی بیان کړې ان شاء الله علامه تفتزانی داسې ویلي چې دلته یو هیئت دلته په مشبه کې مستعمله شوه نو استعاره تمثیلیه بالتبعیه شوه دواړه سره یو ځای کړي د استعاره تمثیلیه بالتبعیه شوه د علامه تفتزنی په الفاظ پوه شوي ما خو تفصیلی درته ویل هغه مختصره ویل ده چې یو هیئت د بل هیئت سره مشبه کې د دې مشبه به هیئت د پر علی استعمالیږي دا په مشبه کې مستعمل کې نو استعاره تمثیلیه بالتبعیه شوه استعاره بالتبعیه دم کړه او استعاره تمثیلیه دم کړه استعاره تمثیلیه کې یو هيئت د بل هيئت سره مشابه وي دا هيئت د امور متعدده او منتزع وي او کوم شي چې د امور متعدده او منتزع هغه مرکبي نو استعاره بالتمثیلیه په مرکباتو کې راځي او استعاره بالتبعیه په حروف او په افعال او په مفرداتو کې راځي نو دا خو اجتماع د متنفیینو ته وکړه استعاره بالتبعیه په مفرداتو کې راځي او استعاره تمثیلیه په مرکباتو کې راځي نو دا دوه استعاره دي څنګه جمع کړي علامه تفتزانی باندې دا اعتراض وکړي دا خو ته اجتماع د متنفیینو کړي دا نو مجلس د علامه تفتزانی رحمه الله په خلاف باندې نو چې په خلاف شو د په خلاف فیصله وشو او د سید السند خبره ته رښتیا ویلې چې سید السند خبره ټیک ده خو به هر تقدیر دا مناظره خو ختم شو به ما دا ستویلو چې یو کتاب د علامه الوسی سیب لیکل دی ما سره وو سره نو ورک شو الاجوبه العراقيه عن الاسئله الايرانيه نو پاغي کې د علامه تفتزانی رحمه الله تایید کړی دی تایید دا شي کړی دی چې ګوره دا هيئت دا ویلو چې استعاره تمثيليه په مرکباتو کې راځي او استعاره بالتبعيه په مفرداتو کې راځي دا خبره غلطه ده استعاره تمثيليه کې یو هيئت د بل هيئت سره مشابه وي یو هيئت منتزعه مشبه وي او بل هيئت منتزعه مشبه به وي بیا دا یو هيئت چې منتزع یو هيئت منتزعه چې مشبه ده او بل هيئت منتزعه چې مشبه به ده د دې د انتزاع درې طریقې دي ګوره کله منتزع وي دا هيئت د مجموعې د امور متعدده ونه لکه وحدت اعتباري امور متعدده په یو تار وتړه ټول سره یو ځای او یو هیئت ترنه منتظر مجموعه د امور متعدده او لقدری امور دي هیئت اجتماعي ورته ورکا یو شی ترنه جوړ هیئت وحدت اعتباری هم دي ته وایي کنه چې د ډیرو شیانو نه په یو باندې تعبیر وکړي نو دا هيئت منتزع ده د امور متعدد مجموعي د امور متعددونه لکه وحدت اعتباري نو کله هيئت منتزع د مجموعي د امور متعددونه کله دا هيئت منتزع د یو امر نه خو په نظر سره بل امر ته د یو امر نه هيئت منتزع ده خو دا یو امر چې په نظر سره بل امر ته واقع د مجموعي د دوړو نه ده نه ده منتزع د یو نه منتزع ده خو بالقياس الى اخر لکه اضافات او کله هيئت منتزع وي دا هيئت نیم د یو امر نه منتزعي نیم د بل امر نه منتزعي صحیح شو نو ګوره په اول صورت کې دا مأخذ متعدد دی درې شیان دي خو هيئت مفرد دی هيئت منتزع دی د مجموعي د امور متعددونه نو تعدد په مأخذ کې راغی په هيئت کې رانه غی پوه شئ دا رنګ په دې دویم صورت کې هيئت منتزع ده د یو امرنا بالقياس الى اخره ماخذ یو شو هيئت هم یو ده نو هيئت کې ترکیب را نه غي په دې دریم صورت کې چې دا هيئت نیم د یو امر نه منتزعي نیم د بل امر نه منتزعي په دې صورت کې به د هيئت مرکبي نو هيئت په یو ځای کې مرکبي ګوره یو هیئت د بل هیئت سره ته مشبه کی نو دا هیئت کله مفردی او کله مرکبی ځکه د دې انتزاع د هیئت درې صورت دي کله د مجموعي د امور متعدده او منتزعي کله منتزعي د یو امر نه بالقياس الى اخره او کله نیم د یو امر نه منتزعي نیم د بل امر نه منتزعي صرف په دې دریم صورت کې هيئت مرکبي او په دې اول دوه صورتونو کې هيئت نه مرکبه نو هيئت د بل هيئت سره مشبہ کا نو یو هيئت چې د بل هيئت سره مشبہ کی د استعاره تمثيليه شو دا هيئت کله مفردي کله مرکبي پرې پوه شوئ نو هيئت مفرده مراتلی شي استعاره تمثيليه په مفرداتو کې مراتلی شي نو استعاره بالتبعيه په مفرداتو کې راځي او استعاره تمثيليه په مفرداتو کې راتلی شي نو د علامه تفتزاني رحمه الله خبره صحیح ده لدی وجه نه ګوره خلک د استعاری تمثيلي په تعریف کې هيئت منتزعه ذکر کوي دا څنګه وایي هيئت مرکبه معلومیږي دا چې همیشه استعاری تمثيلي کې هيئت مرکب نه بلکې کله مرکبي او کله مفردي ان شاء الله چې پوه شئ په اولئک علی هدى من ربهم الله پاک فرمای دا خلق چي دي علی هدى من ربهم دا متقین سره د دې څلور صفاتو نام علی هدى من ربهم دی په هدایت باندې دي من ربهم په من کې دوه احتمال دي یا من د ابتدا د غایې د پاره ده دا هدایت د رب د دوی د طرف نه ده د بل چا د طرف نه نه ده او یا دا من د تبعیض د پاره ده نو بیا به حذف د مضاف پکې کوي علی هدم من هدا ربهم دوی په هدایت باندې دي د هدایتونو د ربنا د رب ډیر هدایتونه دي او دوی په یو هدایت باندې دي اوس په دې اعتراض واردېږي چې هدایت خو خامخا د رب د طرف ناراضي نو ذکر د رب ولې وکړو تاسو ورته جواب ورکړئ چې تاکیدن ذکر د رب تاکیدن دی هدایت اسلم د رب د طرف نه خو دلته ذکر د رب تاکیدن کړی دی واولئک هم المفلحون آیات سختو خو د سبق شروع و پرون مې ذکر درته پرې کوو چې لس بجو نه بعد ذهن ستړی شوی بیا دا آیات نه زده کېږي ان شاء الله چې اوس به هم زده کړي نو مهمې خبرې پکې د اولایکه ترکیبونه او درې ترکیبه او په حالا کې استعارات اول د اولایکه بحث کوو دلته اعتراض واردېږي چې ګوره د مفلحون محکوم علیه امغه مخکنه اولایکه ده د علا هدن چې کوم محکوم علیه ده امغه د المفلحون محکوم علیه ده یعنی خلاصه دا په بل تعبیر علا هدن خبرو کړه مبتدا څوک اولایکه چې متقین سره د څلور صفاتونو همدا متقین سره د څلورو صفاتو نه دا مبتدا او محکوم علیه د المفلحون د پارم ده نو د المفلحون او د علا هدا محکوم علیه یو ده نو چې محکوم علیه یو ده نو یو اولایک کافیو د څه حکمت د وجه نه الله پاک دا اولایک مقرر کړو دویم اولایک هم ذکر کړو نو تکرار د اولایک ته څه ضرورت ده دا اعتراف شو تاسو ورته جواب ورکړئ دو جواب ګوره اول جواب ورته دا دی چې متقین سره څلور صفات ذکر شوي دي اولایکه کې د متقینو ته اشاره ده څلور سره د څلور صفاتو نو دا متقین سره د دې څلور صفاتو نه دا څلور صفات لکه چې علل دي د پاره د علاهدن نو دا رنګ دا علل دي د پاره د هم المفلحون یعنی دا څلور صفات لکه چې علل دي دا څلور صفات چې سره یو ځای کې دا علت دی د پاره د هدایت په دنیا نو دا رنګ دا څلور صفات علت دی د پاره د فلاح او فل اخرت په اخرت کې د کامیابی د پاره هم دغه څلور صفات علت دی په خبره خو پوه شئ اوس که اولایک نه وي مقرر کړي نو متوهم به دا توهم کولو چې دا څلور صفات دا علل دي د پاره د مجموعي د هدایت او د فلا د هر یو د پاره مستقل علت نه دی نو د مستقل علتیت د پاره الله پاک علتیت ته اشاره کوي او استقلال ته اشاره کوي دوه ټکو ته په تکرار د اولایک کې اشاره کوي قاری عامر پوه شو اول علتیت د اولایک ته اولایک هغه څلور صفاتو ته راځي دا څلور صفات علل دي نو علتیت د اولایکه ته اشاره ده او دویم استقلال د دې اولایکه ته اشاره ده چې دا مستقل علت ده د پاره د علا هدنم او د پاره د المفلحونم د پاره د هدایت په دنیا او د پاره د فلاح په آخرت نو یو علتیت او یو استقلال ده په اولایکه کې علتیت راغلو په دې تکرار کې استقلال راغلو که تکرار نه وې کړې نو بیا به چا دا توهم کولو چې دا څلور صفات د دې مجموعې لپاره علت دی د هر یو لپاره ځان ته ځان ته علت نه دی دا یو جواب او دویم جواب دا دی چې الله پاک تکرار د اولایکه کې دی خبرې ته اشاره کوي چې اختصاص د هر یو تر متقینو پورې مستقل دی اختصاص د علا هدنم تر متقین پورې مستقل دی او اختصاص د المفلحونم تر متقین پورې مستقل دی علا هدن مستقل خاص دي تر متقین پورې او المفلحون مستقلا خاص دي تر المتقین پورې دواړه مستقل خاص دي که اولایکه نه وی ذکر کړي نو بیا بچا دا توهم کولو چې دا مجموعه د هدایت او د فلاح دا مجموعه به د متقینو پورې خاصه وي او یو یو به په غیر متقی کې مراتلی شي یوازې هدایت به په غیر متقی کې راتلی شي یوازې فلاح به په غیر متقی کې راتلی شي خدا مجموعه به په غیر متقی کې نشي راتلی نو الله پاک تکرار د اولایک وکړو چې مجموعه هو اسم په غیر متقی کې نشي راتلی دا یو یو ځان ته ځان تم په غیر متقی کې نشي راتلی پوه شوئ نو ګوره دویم جواب دا دی چې اختصاص د هر یو تر متقینو پورې مستقل دی استقرار علی الهدایت په دنیا کې دام خاص دی تر متقینو پورې او فلاح کامله په آخرت کې دام خاص ده تر متقینو پورې کله اولایکه تکرار نه وي نو چا به دا وهم کولو چې مجموعه د دې دواړو دا به خاصه تر متقینو پورې او یو یو به خاص تر متقینو پورې نه څلورم پکې شته خو نور به تاسو ستړي شئ بس به کو نور به تحقیق درته دې دې نقطه کې بس کو نو اولائکم اولائک کې تکرار د دې وجنه شو اوس دا واو دویم بحث درته په واو کې کوم اعتراض دلته راځي چې موږ په تلخیص کې په باب د فصل او د وصل کې ویلي دي چې اتحاد د محکوم علیه اتحاد د مسند الیه تقاضا د ترک العطف کوي نو دلته الله عطف ولې ذکر کړو محکوم علیه خو یو دی د علا هدن محکوم علیهم اولئک دی او د هم المفلحون محکوم علیهم اولئک دی اولئک نه متقین مع صفات مراد دي نو دا متقین مع صفات الاربعه دا لکه چې محکوم علیه دی د پاره د علا هدن دا رنګ دا محکوم علیه ده د پاره ده هم المفلحون نو اتحاد د محکوم علیه ده او اتحاد د محکوم علیه خو تقاضا د ترک العطف کوي نو دلته الله د کم حکمت د وجنه حرف عاطف ذکر کو د دې داس یو بل مثال دی الت محکم علیه یو دی او الله پاک پکې حرف عاطف نه ذکر کړي ګور الله پاک فرمای اولائک کل انعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون اولئک کل انعام دا کافران د چارپیانو په شان دي بل هم اضل بلکې د څرویو نم بتر دي اولئک هم الغافلون دلته اولئک کې حرف عاطف نه دی ذکر کړي ځکه محکوم علیه یو دی او چې کله محکوم علیه یو وي نو اتحاد د محکوم علیه تقاضا د ترک العطف کوي نو دلته الله عطف ولې ذکر کړو تاسو ورته جواب ورکړئ چې دلته اگر چې محکوم علیه یو دی خو بیا هم دواړه جملې په مفهوم کې فرق لري په اعتبار د مفهوم سره د دواړو جملتینو په مابین کې مفهوما فرق دی وجودا فرق دی مقصودا فرق دی درې فرق دي د دواړو جملو په مابین څلور شیان دي پکې محکوم علیه یو دی مفهومینو کې فرق دی وجودینو کې فرق دی مقصودینو کې فرق دی نو یو اتحاد او درې تغییره نو اتحاد من وجهن او تغییر من وجهن چې په کوم ځای کې راشي هلته حرف عطف ذکر کیږي لدی وجنه الله پاک حرف عطف ذکر کړو محکوم علیه کې خو اتحاد ده دا یو پکې اتحاد شو مفهوما د دوړو جملتینو په مابین کې فرق ده ځکه د اولی جملې مفهوم هدایت پکې ذکر شوی دی او هدایت الدلاله بلطفین ته وایي په دویمه جمله کې فلاح ذکر شوی ده فلاح الفوز بالمطلوب ته وایي نو مفهوما د دوړو جملتینو په مابین کې فرق ده دریم، مقصوداً هم د دواړو جملتینو په مابین کې فرق دی. د اولې جملې نه مقصود تذکیر د نعمت دینی دی، تذکیر د نعمت دینی او په دویمه جمله کې چې دی د فلاح فی الاخرت نه اخبار دی، د نعمت اخروی نه اخبار دی، نو به هر تقدیر د دواړو جملتینو محکوم علیه اګرچې متحد دی، خو مفهوماً د دواړو په مابین کې فرق دی. وجودا اوله جمله په د دنیا سره تعلق لري دویمه د اخرت سره او مقصودا د دواړو جملتینو په مابین کې فرق دی نو د دواړو جملتینو په مابین کې اتحاد من وجهین دی کوم اتحاد دی په اعتبار د محکوم علیه او تغییر من وجهین دی درې تغییر پکې راغله او چې کله اتحاد من وجهین او تغییر من وجهین راشي نو الته ترک د عطفي لدی وجن الله نه هلته څه شوی حرف عطف نو لدی وجن الله پاک حرف عطف ذکر کو په خلاف دا غبل آیات نام پاری کې من کل وجه اتحاد ده ګور بل آیات داو په مثال کې اولائک کل انعام بل هم اضل اولائک هم الغافلون دلته په محکوم علیه کې اتحاد ده خو مقصود هم د دواړو جملتینو متحد دی اولئک کل انعام د دې جملې نه مقصود دا دی چې الله پاک د کفارو تشبیه د څارویو سره ورکړې ده وجه د شوبې غفلت دی نو په اوله جمله کې الله د کافرانو غفلت بیانوي واولئک هم الغافلون په دې کې خو صراحتن د دوی غفلت ذکر کړو نو په دواړو جملتینو کې د کافرانو غفلت بیانېږي نو الته مقصودن هم اتحاد ده او محکوم علیهم سره متحد ده لدی وجنه الته ترک د عطف راغی چې من کل وجهن اتحاد ده او دلته من وجهن اتحاد او من وجهن تغییر ده نو ځکه الله پاک حرف عاطف ذکر کړو واولئک هم المفلحون فلح په لغت کې شق او قطع ته وایي سری کول او پرې کول خو هم پاتې شو کنه زه مفلحون می شروع کړ اول به د مفلحون بیان درته وکم واولئک هم المفلحون ګور فلح په لغت کې شق او قطع ته وایي عربان وایي ان الحديد بالحديد يفلح یو وسپنه په بل وسپنه باندې چیرې کیږي نو په معنا د چیرې کول سره راځي چیرې کول نو مفلح یعنی فائز بالمرام جنتی ته ځکه مفلح وای چې د مقصد ته د رسیدلو لپاره ټول مشکلات شکولي او چیرې کړی دي مشکلات شکولي او چیرې کړی دي د مقصد ته د رسیدلو د پاره ورته لارې کولاو شوې دي لارې چیرې کړې دي واورې واورو کې منډونه مات کړې دي او مقصد ته د رسیدو د پاره لارې چیرې کړي یا لارې کولاوي کړې دي نو لدی وجنه جنتیانو ته مفلحین ویل شي واولائک هم المفلحون الله پاک فرمایي دا خلق المفلحون الف لام یا د عهد د پاره ده او یا د جنس د پاره ده نو کالفلام د جنس د پاره شي نو د مفلح حقیقت معلومه ته اشاره ده واولائک هم المفلحون هغه د مفلح حقیقت چې ټولي دنیا ته معلوم ده امدا خاص ده تر متقینو پورې د فلاح حقیقت تر متقینو پورې خاص ده نو الفلام جنسی ده نو جنس فلاح تر متقینو پورې خاص شوه اوس په دې اعتراض راځي چې جنس فلاح تر متقینو پورې خاصه شوه نو غیر متقی ته به فلاح نه دا خو د خوارجو د وابیانو مذهب شو چې غیر متقی مرتکب د کبیره کافر دی ځکه دلته فلاح الف لام جنسی دی جنس فلاح تر اولایکه پورې خاصه شوه اولایکه نه متقین مراد دي نو جنس فلا دا تر متقین پورې خاصه شو غیر متقی ته متجاوز نه شو نو غیر متقی به جنت ته نه ځي غیر متقی کې به فلاح نه جنت ته تلل به پکې نه حالانکه غیر متقیم جنت ته ځي تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره دلته د فلانا مطلق دخول فی جنت نه دی مراد بلکې دخول اولی مراد دی د فلانا مراد مطلق دخول فی الجنت نه دی بلکې کم دخول مراد دی دخول اولی دخول اولی مقصور دی تر متقین پورې نفس دخول د غیر متقین شته د غیر متقی دخول اولی نشته نفس دخول شته او دخول اولی خاص دی تر متقین پورې دا الف لام جنسی شو او کالف لام عهدی کوي نو ګوره په الف لام عهدی په مثال په تاسو پوهیږئ د الف لام عهدی په تحقیق زید منطلقون او زید المنطلقو د دې دوړو په مابین کې فرق دی شیخ عبد القادر جرجانی رحمه الله فرمایي چې ګوره د دې عبد القاهر جرجانی چې د زید المنطلقون او د زید المنطلقو په مابین کې فرق دا دی زه هدایت الله تا ته وایم چې زید المنطلقون ته چې په صدور د انطلاق نه خبر نو زه تا ته وایم زید المنطلقون ته په دې نه خبر چې صدور د انطلاق د چانه شوه دی کنه دی شوه نو دلته به درته نکره ذکر کوم چې زید المنطلقون او که ته په کمره کې وي تیاري بهر دې د پښو کشار یې واورېدو چې یو څوک ګرځي صدور د انطلاق شوی دی خو په دې نه خبر چې دا انطلاق چاته منسوب دی د زید د پښو کشار دی که د عمر د پښو کشار دی په دې نسبت نه خبر په انطلاق خبرې چې انطلاق واقع شو صادر شو خو چاته منسوب دی نو چې په دې نسبت نه خبر نو زه به تا ته زید المنطلق وایم نو زید المنطلقون به په کوم صورت کې وایو چې مخاطب په صدور د انطلاق باندې عالم نه او زید المنطلقو په کوم صورت کې وایو چې مخاطب په صدور د انطلاق خبر ده خو په نسبت نه ده خبر نو دلته اولئک هم المفلحون الف لام پکې راوړو الف لام عهدی خو په نسبت نه دی خبر نو ګوره دلته چې الف لام عهدي شي نو چې الف لام عهدي شي مخاطب ته دا معلومه ده چې په عالم کې دوه ډلې دي یو ډله مستقره علی الهدایت د په دنیا کې بل فالحه د په آخرت کې په دنیا کې یو ډله شته چې مستقره علی الهدایت د په دنیا کې او بل ډله دا شابسي چې مفلح ده په آخرت کې خو دغه ډله چې مفلح ده په آخرت کې ایا ام دغه ډله ده چې مستقر ده بل علی الهدایت او کبل ډله ده نو الله پاک اولایک هم المفلحون په دې الف لام کې دې اشاره وکړه د دې نسبت تعین وکړو چې دا مفلح ډله چې ده هغه مخکنی ډله ده چې مستقر علی الهدایت په دنیا کې مخاطب ته پته ده چې دلته دوه ډلې دي یو مستقره ده علی الهدایت او دویمه ډله چې ده مفلحه ده نو په دې ډله خبر ده صحیح شو په دې صدور د فلا خبر ده خو په دې نه ده خبر چې آیا دا مفلحه ډله هغه مخکنی ډله ده چې مستقره ده علی الهدایت او کبل ډله ده نو الله پاک الف لام داخل کړو دې نقطې ته اشاره کوي چې دا مفلحه ډله بعینه امغه ډله ده چې مستقر علی الهدایت ده د دوړو په مابین کې اتحاد ده نو ګوره دلته مخاطب ته نسبت پته نه لګیږي نو ځکه الله په کلف لام ذکر کړی هم دې ته زمیر فصل وای و اولئک هم المفلحون بیا په دې زمیر فصل کې دوه مذهب دي یو مذهب د بعضی بشریانو ده هغه وی چې زمیر فصل حرف ده ځکه دا هم دلالت کوي په معنا فی غیره باندې چې فصل دی په خپل معنا دلالت نه کوي بلکې په معنا فی غیره باندې دلالت کوي چې فصل دی نو د بعضی بصریانو په نیز باندې هم ضمیر فصل دا حرف دی او د جمهور علماو په نیز باندې ضمیر فصل حرف نه دی بلکې اسم دی نو چې هم اسم شي نو بیا په کې دوه مذهب دي یو مذهب دا دی چې لا محل لها من الاعراب اعراب محلی نه لري او دویم مذهب دا دی چې اعراب محلی لري چې رفع ده بنا بر ابتدایت نو هم مبتدا ده نو څو ترکیب شو ټول څو مذهب شو درې اول مذهب د بازي بصریانو دی چې هم حرف دی نو لا محل لها من الاعراب صحیح شو د جمهور مذهب دا دی چې نه هم حرف نه دی بلکې اسم دی چې اسم شي به اعراب محلي لري دا یو مذهب اعراب محلي نه لري دی بل مذهب خو شو ان شاء الله نو ټول درې مذهب شو پکې شو او د هم فائدہ دا ده چې دا د صفت او د خبر په مابین کې فرق راولي هم په دې دلالت کوي چې دا ورستنه المفلحون دا خبر دی صفت نه دی نو دې ته زميري فصل وای یعنی فصل راولي ما د ما بعد فصل راولي د ما بعد د خبر او د صفت په مابین کې فرق دی دا رنګي دا هم په دې دلالت کوي چې اولایکه مبتدا ده موصوف نه ده المفلحون خبر ده صفت نه ده نو صفت او د خبر د دې دواړو په مابین کې فرق راولي د مبتدا او د موصوف په مابین کې فرق راولي زه تاسو نه یو تاسو کوم دا فرق ولې راولي المفلحون دي صفت شي کنه نو څه نقصان راځي وای دا هم په دې دلالت کوي چې المفلحون صفت ده صفت نه ده څه شی ده خبر نو که صفت چې څه نقصان براشي شاباسي یا به مجموعي د هم المفلحون ته صفت وای یا با یوازې المفلحون ته صفت وایي که مجموعي د هم المفلحون ته صفت وایي نو ضمیر صفت شو او الضمیر لا یوصف ولا یوصف به او که یوازې المفلحون ته صفت وایي نو د موصوف د صفت په مابین کې فرق راغی لدی وجنه هم چې هم راشي نو ال صفتیت بن راځي مجموعي د هم المفلحون ته کو صفت وایي نو ضمیر د صفت کړو او که یوازې المفلحون ته صفت وایي نو فصل راغلو په مابین د موصوف د صفت کې په اجنبي باندې بهر تقدیر دا هم ضمیر فصل دی یعنی فصل راولي په مابین د خبر او د صفت کې او فصل راولي په مابین د مبتدا او د موصوف کې یو فائدې فصل دی نور فواید هم پکې شته فائدې په دې فصل کې منحصره نه ده بل فائدې هم پکې شته چې تاکید نسبت الخبر الى المبتدا ده د خبر نسبت مبتدا ته شوی وي د دې نسبت تاکید هم راولي چې دا نسبت ضروری دی دی بل فائدہ ده دارنګي مبتدا او خبر چې دواړه معرفي وي او یو پکې ظلام وي نو الته قصر وي کنه نو دلته قصر مشته د دې قصر تاکید امراولي نه د تاکید د نسبت امراولي تاکید د قصر امراولي فصل امراولي نو فواید بم پکې وي نو اولئک هم المفلحون الله پاک فرمایي دغه متقین چې دا څلور صفات والاو یوازې امدوی کامیاب دی بل څوک نه دی کامیاب قصر دی پکې یوازې هم دوی کامیاب دي دای ما یوجد فيه بل څوک نه دي کامیاب دای لا یوجد فی غیره ان الذين